الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد د فتح مکه واقعا اجمالا مختصر ویل شوی او بیا داغه د واقعاتو تفصيلاتو چې د دې فتح مکه اسباب سو ناغه دراصل د صلح حدیبی مخالفت خلاف ورزی مکی والا وکړه او دا داغه د دا فتح او د جنگ سبب شو په دې باندې تفصیلی خبره شوه نبی علیہ السلام ابو سفیان چې دوباره د صلح د تجدید د پار راغلو نو امید او نامرا دا واپس ک پاغي باندې ای پوي شو ورو بو يروا او په دې سوچ کې و چې سبکی نبی علی السلام با د دې س اقدام کوي خو نبی علیہ السلام دلتا جهادي او فوجي او عسکري چې څنګه اصول او طریقې کاری خپل تیاریان خفیه او ساتلې لارې بند کړې مدینه نه وسو کوزي روزي نو نظر په ساته بار ناراضي هم ګوره سوق دي او چې بهر اوزینو مو بار وسړې نه پرې ده معلومات به اخلي چرته راځي او نسی دې دوران کې یو واقع شوه دا دراز د فاش کېدو یو مخلص صحابي دی بدري چې هغه ته حاتب بن ابي بلتا رضی الله تعالی عنہ وای ډیر لوی مؤمنو هو کله کله انساني لغزش شي اجتهایی خطا تیو شي اجتهادي د د پزړه کې یو خبر رااله چې دا خبره شروع وي نو د خزه بچی مکه کیو او د هجرت کړو د اصل د قریشو نه نو د بار نه راغلی سړیو خو قریشو سره ملصق شو یعنی اسه پیوس ای سره بس داسې پاغا گاونډی توپ کې راغلی د خپل وای چې د نورو مهاجرو په مکه کې کم خزه بچیو نو دا غیر رشتہ دار موجود نو غیر رشتہ دار اگر چې به کافرو خو د خپل رشتہ دار د خزه بچو کور خیال به ساته اغه قوم پرستی پکې وا خپل ولی پکې وا دی وی زما سوکنو نو قریشو زما خزه بچو ته تکلیف رساو ما اراده وکړه راشه دا سیو کار به وکم چې دا پټ راز خبره باغی ته ورسوم نو قریشو ته اسې متلاګانی نزي نو زما دا اطلاع تلو سره با اوی زما احسان ومني او زه زما بچو خزه ته بسنوي دا مې اراده وه او اطلاع چې کما لېګلې و د خط په ذریعہ نو یې کوم ډېر تفصيلات نه دی ویل لنډه خبره کړې و چې من حاتب بن ابي بلته الى ناس من المشرکین من اهل مکه یخبرهم ببعض امر رسول الله صلی الله علیه وسلم خط د حاتب بن ابي بلته د طرفه د مکی والو پنوم او صرف دا خبره چې نبی علی السلام بس پتا سو عمل کوي بس نور ورته تفصيلات یادا چې سسپکا سپوریس نه وي او بعضی تاریخی روایتو کې راځي چې يرولیو يرولیو باقي دا سه لخر پیغمبر تیار کړي دي چې داغه مقابله سوک نشي کولای دا سه داسي دا وی چې په دې و پیروبم پروزي او دی وی جوړه مونږ سره احسان وک او دې یقینو چې پیغمبر لاسم الله فتح ور کوي دا خط مختصر د ولیک خو بیا دا به اوس مکه ته څنګه رسی نو دغه ورځو کې مکه والا د جاسوسۍ د پاره یو خزر علی غلې و عدد قریشو د نبی علیہ السلام د دې خاندان د قریشو د عبدالمطلب دا اولاد د وینځو نه وه د عیسی آزاد کار د وینځه وه بوډۍ ښځه وه ساره یې وي نوم هغه د قریشو را لېږلی وه ته معلومات وکړه دا دوی څه کوي څه ارادې لري نو دا د یو سوالګر په شکل به مکه کې ګرځي مدینه کې ګرځي دا نبی علیہ السلام یو رسولی دا ورته سکه مدینه کې سوالونه کې او یاو نو سړی او ځوانان د لار وجلی دي نو خامخا به سوالونه کو ا بدر ته اشاره نو دا به د کورونو تطلا ال د نبی علیہ السلام حکم او تیاری شروع کې تورې او نیزه او یو شی بل شی لګیا دی تیر کیږي او برابرۍ حکم دا چې سبوای نه چې سکو نو د دا لیدل یو کوړه ورغلې بل کوړه دا سوال او د خیر بنو دا وې د کورونو کې زنانو ته دا تاسو څه کوي او څه کو د مو خدا کسب در وخت مونږ تورې نیزه تیر سات د مو خدا کاری خو بهر حال خزو ګرځي دراو ګرځي لا د قاندازه معلومه کړه خو نور سه پوره تفصيلات معلوم نکړې شو اخر دا روانه شو نو چې تل دا خاطب بن ابي بلتا ورغه ورپسې وتوي خط در کوم دا بورسه قریش سرداران ابو سفیان دی وغیرہ او دې ته ویلو چې په عام لار باندې ځي په کوم لار چې خلک مکه ته ځي په بل لار لاړ شي چې چا دا ګمان هم نه چې سو قوتل بهرحال خط ورک او دا خزا روانه شو چې په دې کې الله رب العزت نبی علیہ السلام ته وحی وکړه خزا روانه د جبرئیل راغی جبرئیل اطلاع ور خزا روانه ده په پلان کی ځای کې دا غزینومو روزه تو خاخ دا د روزه بنوم په دې مدینه خوشا کې ډیر ځای نه دي نو روزه ته خاخ دا یو ځای ال ته خزا کی جاو نشینه خزا په کی جاو کې په خوبانه ناستا مکه تروانه دا خط وسره نبی علیہ السلام زر یو درې صحابه کرام ورپسې ولېګل یو علی رضی الله عنه بل زبیر بن عوام رضی الله عنه او بل مقداد بن اسود رضی الله تعالی او بعضو روایتو کې وسره سلورم بل راضی ابو مرصد غنوی رضی الله تعالی دوی ته زر ځان رسوي خط خزه سره د خط به تیر وړای نور وته سونه وی چې وی وجه نه راي ولا خو صرف خط دی روانو په منډه سونه واغستل روزه ته خاخ تور رسیدل چې وی قتل خزا پوخ باندې روانه وی درول وته وی الكتاب خطر وبس اي ما معنى الكتاب ما سر خط کم ده لا سه وتزکنا چولو پر ده خزوا دی چې وی نشتا نالی رضی الله عنه ولوخه کینو کینوخ نور صحابه وته وګوره نبی وسره پتن لګي خط بیانی او ته تاسو نور دلی چې نبی علی السلام خط وسره ده پیغمبر خو دروغ نه وای اصحاب کرام هم دا خبر را یاد شو یا او سید علی رضی الله عنه وتوی چې پیغمبر دروغ نه وای رښتیا ویلي دي لتخرجن الكتاب او لنجردنک یا به خط روباسي یا د غره کمیس پر توګو باسم بر باندوم جامې د نو باز جامع د نو باسم یعنی تلاشی د عالم نو خدا دا چې په عزت طریقې سره مال خطر راک دا مثلا د چې جاسوس نه بیا داسې تلاشی غسل جایز نو دې پوه شو دا چې پریدي خو مینه نو دې خطر وېس خو چلے وک روایتو کې راځي کونسو ته لاس نو روایت کله کون سه راځي او کله بڑا راځي نو اصل دا خط ورک بزوی تیر روان شي خط چیر ورساو نبی علیہ السلام یو صحابي ته وایو لو لسدی پکې اغا اومدا وا چې حاتب رضی الله تعالی عنہ مکه والو ته خط لیکلو نبی علیہ السلام چې هغه صحابي خط ولسنو حاتب رضی الله عنه راوځ وته ما هاذا یا حاتب دا سری او ته یا رسول الله تعجل علی تلوار مکا زه ته کیسه کوم ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رزا بالكفر بال الاسلام نه مې د کفر وجه کړی دي نه مرتد شوم او نه په کفر راضیم خو زما مجبوری وا زما مکه کې سوک نور رشتہ دار او زما خزه بچی محفوظ نو نو ما وې زبا ظاهری دا سه احسان وسرو کما زما خزه بچی مو محفوظ شي نور مې سره اراده نه نبی علیہ السلام لقد صدقکم رښتیا وي دروغیونه وي خدا دا چې لا تقول له الا خیرا سورته مو آئے بس رښتیا وي دروغ نه وای منافقت باندې کار نه دی کړی بس انسان نه خطاش د کې عمر رضی الله عنه ناستو او انه قد خان الله ورسوله والمؤمنین د الله رسول مؤمنانو سره دوکا وکړه نو فدعنی اضرب عنق هذا المنافق یا رسول الله ما پرې د دې منافق دا سټوم ځکه جاسوسي کړي عمر جلان هو پیغمبر وی سو تمو آئے او دی وی سټه وام یا خدا و چې عمر جلان لره ناس تو دا دویمه خبره نه اوریدل چې کم نبی علی السلام یې سمو آئے او یا دا ډیر غوسه کې دین غوسه کې سړی بیا د بل خبره نه اوري پورا نو یا غوسه ده او یا دا اوریدل نه ده نبی علی السلام د توې چې عمر قد بدنشتا انه شاهد بدر د بدری ده بدریانو ډېر لوی مقام دا بدری ده او بل روایت کې دا سرازی علی سقط شاهد بدر ولې تا ته پته نشته چې د بدر کې بل روایت کې راځي قد وجبت لكم الجنه بدریانو د پاره جنت واجب ده نو دا بدری صحابي ده بدریان معافي هر سی چې کړي لوی مقام دی د بدری صحابه ډیر سخت کې مقابله کړي و نو چې کله عمر جلان خدا وریدل نو فدمعت عین عمر عین عمر د عمر جلان هو عین عمر دواړو سترګو نوخ کې روانش وی جړل یې په دیو جړل چې دیم بدری دی نو د خوشاله نه و جړل چې خلک هم جنتیان یو مونږ تر سماف دي او یا د دیو جنا چیرې ما ته پته نه و او ما یو مؤمن سره سختی وکړه بهرحال او سورت ممتحنه چې کوم سورت نازل نو دام په دغه موقع باندې نازل شو خو بهر حال دا یو اطلاع مکی والا تطلع الله غهم رکاو کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین بعد بیا مکی طرف روان شو د حمله د پاره دا اتم کالو د هجرت رمضان میاش و د روجه په لسم تاریخ نبی علی السلام فوجونه روان کړ مدینه نه خبره پټه ساتله سو خبر نشي مکیوال خدراز پټ ساتلو او اغوی دوکا کولو د پاره دای توجه اړولو د بار نبی علی السلام یو کار وک یو سریه زر تیار کړه ګوریلا چاپمار یو ګروپ سریا او بطن ازم وتویل کیږي علاقه ده هغه طرف ته ولېګل مطلب دا چې دی خیالي چې پیغمبر دی خوانه خوا خو روان دی خلک یې خو روان کړ مکی والا تا اړو بس غفلت کی دا پتهونه لګي توجه بدلې شي او بیا وروسته دغه کسان چې نبی علی السلام کنه مدینه ته مکه طرف ته روان شونه دیو سر بیا لار کې یو ځای شي خاولې داسې بل طرف ته روان نبی علی السلام سره انصار مهاجرین او داسې د نورو مختلفو قبیلو چې کوم اسلام راوړو نو دای ټولو مجاهدین وسرو مهاجر وسره 800 کسان 800 کسان مهاجر وسو وو وسو مهاجر دي او د مهاجرو سره 300 واسونو او انصار و سره سلور زرو انصار خو اصل مدینه خلق ای سره 1500 واسونه بل یو قبیله د مزینه قبیله دای زر کسانو او سلو اسونو اسلم قبیله دا دای سلور سوا کسان او دیرش اسونه بل قبیله جوهینا وا دای اته سوا کسان او 500 اسونه بل بنو غفارو دای سلور سوا کسان بل بنو سلیمو دای زر کسان او د دین علاوه بنو قیس او بنو اسد او بنو تمیم او داسې نور ډېر مختلف خوشا قبایل دا کسان دا ټول روان شي نبی علی السلام په هر هر ډله او قبیله باندې خپل خپل مشر مقرر کړو دا غوینه مقرر کړو چې کومه قبیله ده د کومه قبیله مجاهدین دي نو دا اغوینه یو مشر مقرر ځکه چې د خپل سړی خلک خبره خمني او چې په یو قبیله یا په یو قوم باندې بل مقرر شي نو هغه ته داسې سر نیک دی دا د نبی علی السلام مهارت او پویا البته د انصارو او مهاجرو مشری نبی علیہ السلام په خپل کول او بیا د ټولو غټه سطح باندې هم مشری نبی علیہ السلام کو کله چې مدینه نه وطن مدینه کې امیر مقرر ک مدینه خلال خو مدینه کې خلک شته کنه لکه ماشومان دي زنانه دي معذور خلک دي ناغا نبی علیہ السلام ابو رحم رضی الله عنه چې کلثوم ابن حسین وتوي غفاری صحابی وو هغه جانشین مقرر کړ چې تبا منځونه هم کوي او د مدینه انتظام به هم سمباله نبی علی السلام مدینه نه ووت نو یو علاقه دا جحفه وتوي ال تر ورسید یا سو کوئی ذل حلیفه تر هغه دا اوس چې میقات نو دغه ځای کې عباس رضی الله عنه سره ملاو شو عباس رضی الله تعالی عنہ مخکنه مایلو نبی علیہ السلام سره ډېر موقع پاس کړي مخکنه خو بیا اسلام راوړو خو نبی علیہ السلام ته ته مکه کې اوس مونږ ته اطلاع اطلاعات راکې نو ته مکه کې خې نو مکه کې کله چې نبی علیہ السلام په مکه باندې د حمله اراده وکړه نو عباس رضی الله عنه ته پټه اطلاع ولېګل چې دا سیو کوس مکه ناراضه ځکه تا هجرت نه کړې چې هجرت دیو شي کنه ځکه د فتح مکه نه بعد به هجرت ختمي لا هجرت بعد الفتح فتح نه بعد بیا هجرت نشته ځکه مکه تر اوسه دار حرب دی نو هجرت تکیږي چې کله فتح شو بیا خو دار اسلام شو بیا ته چرته ځي ناسنه د هجرت دغه فضیلت نه محروم نشي نو دته پټه اطلاع کړې و چې تبروز نغر روانو خزا بچی ټول ځان سره روان کړیو دا ابن عباس عبد الله ابن عباس ورکوټه کشرو دی را روان کړیو نو د جحفه یا ذل حلیفه ته چې نبی علی السلام ورسید نو هغه طرف نه عباس رضی الله عنه را ورسید سره د خزو بچ نبی علی السلام ته دا بچی دی مکه ته ولېګا خزو بچی مدینه ته او ته بیا راځم سره اوس په دې جهاد کې مرا سره شریک شي چې د مکه په فتح کې شریک نو عباس رضی الله عنه ترې ځان سره بیا واپس روان واپس مکه طرف بهرحال دوی را روانو سفر کو او په دې سفر کې ډېر ځای پوری دوی دا خبره خفیه ساتله یو ځای دی ابوا ورته وای دا د مکی مدینه ترمنځ 200 کیلومتر فاصله کې د مکین هغه ابوا علاقې ته چې نبی علی السلام را رسید نو د نبی علی السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث یو ابو سفیان بن حرب دی سردار دی هغه لا مکه کې دی هغه د فتح مکه په ورځ ته بیا مسلمان شو د د تر زوی دی حارث د نبی علی السلام ترو خو مسلمان شوی نو نو دا غزوه د ابو سفیان یعنی د نبی علی السلام د خپل تر زوی نو دا ابو سفیان بن حارث او دویم عبد الله ابن ابو میه دا دو کسان دغه زیت نبی علی السلام لمخ لره وته په اراده د اسلام چې راځي اسلام قبلو ځکه مکه کې پورا روبو بس دوی تم الله سزړه کې اچولې و دوی رالل نبی علی السلام لمخ اچرالل نبی علی السلام لمخ له نبی علی السلام ته مخواړ دواړو ایو تر زوی دی ابلې د ترور زوی نبی علی السلام ته مخواړ وجدا و د دواړه شاعرانو او دوی ډېر لوی شاعری کړي و د اسلام او پیغمبر خلاف نبی علی السلام ته زړه خپاو الکه نور کین نو ته خو مې رشتہ دار وې دونه غو سړی خله غلطه نه استعمالي نو خپاو دې نبی مخه ته واړو نو پدې کې ام سلمہ رضی الله عنها ام المؤمنین نبی علیہ السلام ولي چې د خو سر بیروخي وکړه نو نبی علیہ السلام ته ام سلمہ وای لا یکن ابن عمک و ابن عمتک اشقى الناس بك اې دا الله پیغمبره دا یو د تر زوی دی دا بل د ترور زوی دی نو دا په خلکو کې خودونه تا ته بدبخت او لاندې کېدل نه دی پکار اوس کبل سړی را شي ایمان وروړي ته قبله او د خپل دی د اسلام نه قبله نبی علیہ السلام خو اخلاق والا انسانو نو اخلاق لوی اخلاقو علی رضی الله عنه عمر رشتہ دارو د وته چلو خو وته دا سه چلو کا دا پیغمبر په خوې مونږ پوي وکنه کدی وسره نو دا سیو کا ته چې ته رسول الله سلام من قبل وجی فقل له ما قال اخوه يوسف ليوسف عليه السلام تالله لقد اثرك الله علينا وانا كنا لخاطئين نو فإنه يرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه دا سوکه چې پیغمبر ته مخه تراشه او هغه خبره ورته وکړه چې یوسف علی السلام ته رونو کړي وا چې لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاتين تا الله په مونږ باندې غوړه کړي او مونږ ډېر لوی خطا کارو بس مونږه غلطي شوه نو دا پیغمبر بیا دان اخلاق والا دی چې دی بیا په ځان باندې د ځان نه اوچت اخلاق والا نه مني بیا نو دی به د یوسف علی السلام نام د سره ښه اخلاق والا رویو کی بزه داسې وکړه د نبی علی السلام لمخ راغه او دای وته وې چې لقد اثرک الله علینا وان كنا لخاطئین او سعشاری وی شاعر خو د شاعرو حارس دا ابو سفیان بن حارس وته لعمرک انی یوم احمل رایتن لتغلب خیل الله ته خیل محمدی وی ما یو وخت جنډه راغسته وا وی ما وی چې د لات لخر د محمد په لخر غالب شي یعنی ستا خلاف جنگیدل مم خدا دا لکل مدلج الحیران ازلم لیله فهذا اوانی هین اهدا فهتدی هغه وخت ډیر لوی تیارو کې مخوس هدایت پسې راوته او بیا ورته وی چې هدانی هادن غیر نفسی ودلنی علی الله من ترتو کل مطردی او بل دا چې زمان ابس خو ما تلار نه خولا خو یو ذات راته سم لار خولا او زه چې کلم د لار خودلې طرف ته راغله موقع جوړه شوې ده نو زه شړلې شوم یعنی بس هدایت را تنه نصیب کېده نو نبی علیہ السلام چې دا وره د نبی علیہ السلام ولومغه جواب ورکلا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم دا پتا اوس ملامتیا نشته الله دې تاسو معاف کی او شعر کې د اخره جمله ویلې و نو نبی علیہ السلام وتوي انت الذی ترتنی کل مطردن تو مغه سړی وي چې په هر موقع چې دینو زده شړلې چې ما دعوت درکړې مقابله دې را سره کړې ده بس بیا بیتو کو نبی علیہ السلام سره اسلام وروړ ډیر بیا مضبوط مسلمان ته جوړ شو کمال والا صحابه داسې خلک چې دشمنی مخه مضبوطه و جاهلیت کې خو ایمان بیا سم مضبوط نو ایمان وروړ ډیر تابعدارو د نبی علیہ السلام دونه حالانکه ترز وې ده خو د ایمان نه بعد دونه وی تابعدارو چې د شانو چې انه ما رفع راسه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم مز اسلم حیا منه وی چرته بیا د مجلس کې چې بناستو نو نبی رسول سلام ته به د حیا د وجه قتل نه چټ به سر نیواله ټول عمر نبی رسول سلام دا چې مخامخ نه لیکت سر به لاندې نیواله چې مالک د پخوا مقابله کړې دي حیا د وجه او نبی علی السلام سره بیا ډیره مینا و د حنین موقع کې با راشي چې د نبی علی السلام هغه خچره د مهار نه نیولې او میدان کې نبی علی السلام او غشي گزارونه شروع د نبی علی السلام سره کلک ولاړو د عمده ابو سفیان ابن حارث تر زوی او نبی علی السلام د د مینا اخلاص او کلک ایمان چولید نو نبی علی السلام د بارکی ویلو ارجو یکونا خلفا من حمزه دا به زما د حمزه په ځای پکار راځي اوس حمزه رضی الله عنه ترو غنه او هو وحود کې شهید شو نو یې زو زه حمزه په ځای بده کار کوي دا خاندان ټول نران خلک نو د حمزه ځای بده نیسیوس قسم په الله چې کومې ورځې نه مې اسلام راوړی دی نو ما چرته په ګناه ځان نه دی ګنده کړی سبحان الله څونه لوی خبر ما بیا ګناه نه ده کړی نو ما ګناه کړی نه ده جاړی را پسې وری لکه زه خو کامیاب یم چې جی به خلک کوله کړه غټه خبره نه ده اسلام مې راوړی بیا مې ګناه نه ده کړ نو بهر حال په دغه مقدم راغلی اسلام نبی علیہ السلام بیا متواتر مزل کو روانو نو یو بل علاقه ده کدید یا مر الزهران ورته وي الته نبی علی السلام ورسید دا یو چینه ده چشمه دا علاقی دی عصفان او قدید د دې منس کې ده 90 کیلومتر جدا زیاده د مکین عصفان دغلته یو خار علاقه ده اتیا کیلومتر شمال طرف ته مدینه په لار راځي او د مکه د ولسم رمضانو لسم باندې را روان شوه د اول لسم چې نبی علی السلام دلته را ورسید خو کله چې نبی علی السلام مدینه نه راوته نو دا اختیار ورک روجي میاش وګ الکه سو روجي نیسه ونی سه نی نیسه ماته ماته ځکه سفر د جهاد خو نبی علی السلام خپل نیولې و نو په یو روایت کې راځي چې دغه ځای تر ورسه مرو زهران تا یا کراغ الغمیم یو ځای دغه ځای چې دا تقریبا 63 64 کیلومتر لا مکه ته پاتو نو نبی علی السلام ته خبرو شو چې بعضی خلکو باندې روزه ډیره سخته شوې ده خو ماته یې نه د احتیاط د وجه او بل تا نه د ماته کړي نو مازیګر ټایم نو نبی علی السلام دا سیو کړ ورشه وبره وړه نو پوخ ناستو پیاله دا سیونی او ټول په مخ کې وېس کړ روزه ماته کړ چې دا مرګري روزه ماته کړ پدې کې رسو ته چو یا رسول الله صلی خلق وسم نه ماتي نبی علیہ السلام غصه شو اولائک العصات اولائک العصات نه نه فرمان دی ولې روزه نه مات سختی ده پیو روزه ماته کی نو دغه ځای کې روزه ماته کړه بیا مرو زهران ته چور رسیدل دا تقریبا 25 کیلومتر د مکې نه بهر ځای دغه توادی فاطمه وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماسختن ورسید ماسختن ټیم دی سار بوس مکی باندې ورزی نو نبی علیہ السلام یې زوس قریش خبر کړ بس ورسیدو کنه 25 کیلومتر نږدې ځای دی ادون لارې پټه ساتلې و او ډیر لوی فوج را روان ماسختن ټیمو نبی علیہ السلام حکم وکړو چې دا مسلمانان ټول اورونه ولګوي اور بلکې زه په زه اور بلکې ابن سعد وی تقریبا زر زایا مختلف زینو کې اور بل شو یعنی چې زر لایټونه ولګي کنه دونه اور ولګي زه په زیار شاخ خپل خیمه سره اور ولګو دا مکی والا اوس خبرې په دې کې د قریشو جستجوم وا چې سو شو سو نه شو سکیږي سنکی په دې کې یو درې کسان ابو سفیان په خپل ابو سفیان بن حرب سردار او بدیل ابن ورقه او حکیم ابن حزام حالات معلومولو د پاره وروتل چې ګورو څه حالات دي راتلل پدې کې عباس رضی الله عنه چونکی د دې قوم سړی دی او داسې ترس کوون کې نرم مزاج مو نو عباس رضی الله عنه وی ک سبالا د نبی علیہ السلام په دې مکه حمله وکي نو دا قوم خو ټول تباش خپل قوم هم دی عباس مشرو رضی الله عنه ناغه یو کارو او راځه مکی والا ته وایم چې بس راځه معافي وغواړی کیسه ختمه کی وای ما د نبی علی السلام خاچره ولاړه وا امه واغش او وروتم دا سکی کری مې کری ونه وی هغه ته میزان را ورساو ما وې سو ګورم سوک لرګي غونډون کې سړی یا چرتا بل داسې ضرورتمن راوتی چې مکی والا ته خبر ورک په دې کې وای روانم چې مې کتل یو درې کسان ناشتي تیار کی او هم دغه دریو ابو سفیان او بودیل او بل حکیم ابن حزام وای مې خبره اترې وره ابو سفیان دا اور لري نه لیدلې وای دی بل ته وای ما رايتو کللت نیران قط والعسكر او ته وی خدا مزانه دا والله هاذا رسول الله فی الناس وا صباح قریش دا د الله پیغمبر راغله دی او سبالم تباکی حمله در باندې کی او که پیغمبر سبال غالب شو نو دا سټ دی وای سټ پریدی نه بغیر مرګ نو دا ورته وې چې ښا چې دا څه خبره ده نو مل حیله لار وېسی او ته لار دادا چې راځه ما سره په دې خچره کینا نبی علی السلام له بوزم امان دې در لوالم نو تبم بچ شو بیا د قومم بقلار بس دوی سیدنو روب خو پیو ناغه دو مرګری مکې ته لاړل چې اطلاع ورکی چې بس محمد رسول الله سلام راغی او د ځان سره کینو دی وی واپس را روان شم نو مر زهران دی زه ته چرالم دغلته عمر رضی الله عنه په څوکیدارانو کې نو له څوکې باندې نو ایزه دا غم د خیمه مخه ته تیر شم هغه اور لګولیو نو چې دا تیر شم ما پسې شاته وکتل چې دا خو عباس دی چې وې قتل شاته را پسې ابو سفیان ناستو چې ویلی ده نو عمر رضی الله عنه ابو سفیان ته ابو سفیان عدو الله اې دا الله دشمنه الحمدلله الذي امكن منك بغیر عقد ولا عهد خدای چې ستاده وادو مادو نه بغیر الله مون خلاص کو سم د سر معاهده وی معاهدو کې برا د سرګیرو د تمسویل نش مطلب دا چې وجنم د پریدم دینا ګټول مر مقابله کړي پدې کې عباس رضی الله عنه چې ما دا خبره اوره ما دا خو عمر وس بغیر وجلو پریدین او ما خو پنار را روان کړي وی هغه خچره مې اوس غلول زر نبی علی السلام زه ته ور ورسېدم اول ته مې وتوی یا رسول الله هاذا ابو سفیان دا ابو سفیان دی او دا عمر وجنی نو دته بچ نو عمر ویرو رسید وته یا رسول الله د ابو سفیان ما ته پرې د سره وام وی ما وته یا رسول الله انی قد اجرته ما دل پناه ور کړی دا د اصول چې پناه بچا ور کړه بس بیا محفوظ وی بیا مې عمر ته مخ کړی وی ما وته وی عمر دا ابو سفیان دې زکه وجنه لو کان من رجال بنی عدین ما قلت مثل هذا دا که ساده قوم سره بیا به دا سینه وي د د بنو عدی قبیله وکنه او ابو سفیان بنو امیه ده نه دا ستا د خاندان نه دی کینه بیا به تا داسې خبره نه کوله نو عمر زلان هو ورته وی چې نه داسې خو موایت محلن یا عباس والله ل اسلام کا یوم اسلم ته احب الی من اسلام الخطاب لو اسلم ستا په اسلام خو زه دونه خوشاله شم که زما پلار خطابم اسلام راوړې دونه بنو خوشاله شې چې لکه ته خو ماته ګرانې بهر حال دا خبره اترې کې دی په دې کې نبی علی السلام عباس رضی الله عنه ته وې چې دا سردار صاحب بوز ځان سره خپل خیمه شپدیو کې سار به خبرې سار دې بیا راځي نبی علیہ السلام کې جلتی نه واغ به خبره خپ سوچ سمجھ نه بعد فیصله کول او بل وته نبی علیہ السلام سباله بیا د طاقت هم خو ده کنه نو بس ویش په وکړه ما سره وای چې سار شو نو دا ټول صحابه وسره وتل زرګونو خلق دي یو رش جوړ دی څوک داسې او څوک داسې او د سونه شروع دی او وی ما ته دا ابو سفیان وی اے ابو الفضل ما یریدون دا خلق سکی وی ما سکی منزل را پاسې دل کنه مونږ کوي او د سونه کول پدې کې نبی علی السلام او دس کې صحابه وته ولاړ دي څوک توبه چي او صحابه چې نبی علی السلام د مخ لاس نو به بیګ دی او تلاسونه نیولې اذان پورې راکای برکت دپا او چاته چې د پیغمبر وو تلاسونه رسی هغه د بل لاس داسې ځان لاس پورې راکای او پزانې ومای د خودل چې موږ د خپل پیغمبر داسې قدر کو هی تا خلق سکی وای دا بس مینه کوي پیغمبر سره بیا مانزه ته ودرې نبی علی السلام مخکې دې جمع کړي دا په زورګون ولاړ دي بس نبی علی السلام رکوع ته ځي رکوع ته ځي سجده ته ځي سجده ته ځي د ابو سفیان د توی عباس چی عباس ما یامرون بشین لا فعلو دا عجیب خبره دا پیغمبر چې سکه یغه دوی کوي یاو دا کوي دغه سکی وای دا خلا دا دا چې ته په مانځ کې نه رکو سجده د پیغمبر په الله اکبر زی دا داسې تابعدار دي صحابه د پیغمبر ولو نه هاو من طعام او شراب لاتاو کوس پیغمبر ته چې خورس کې بنه به دی خوراک څخه کم نه دا ستابیدار خلق ابو سفیان بیا وی ما رأیت ملکا مثل هذا لا ملک کسرا ولا ملک قیصر ولا ملک بن الاسفر ما په دنیا کې سفر کړی د سردارم قیصر کسرا او د انګریزانو رومیانو بادشاہان مې لیدلې دي داسې بادشاہ خو ما چرته نه لیدل چې دونه په خلک قربانيږي او دونه تابعداري وی بیا ما ته وی چې ما وته وی چې ورشه د خپل قوم بارکه د پیغمبر سره خبرو وک د مکی وال وی ما ته وی الهند وا من عفن منهم پیغانهم پیغمبر بدی ته عفو کی وی ما وته چې آو ته ورشه خبره وسره وک نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغ نبی علیہ السلام ابو سفیان د مخاطب شو یا ابو سفیان علم یان لک ان تعلم الله الا الا الله په لا اله الا بکله پويږي اګلیمه ولې نه نو نبی علیہ السلام ته وی بی ابي انت و امي ما احملک و اکرمک و اوصلک ستومرا زما مور پلار دستانه قربان شي ما ستومره حلیم، عزتمند، صله رحمۍ والا نه دی لیدلی. خو دا دا لقد ظننت ان لو کان مع الله اله غیره لقد اغنى عني شيئا بعد په دې خبره پوه شوم کله نور خدایانو سکولی شو موږ له به کړوي سره لونه اسیم دونه زمانه عبادت وکړه یعنی توحید خو قائل شي نو بیا و د نبی علی السلام وای ویحک یا ابو سفیان علم یعنی لک ان تعالی من دی رسول الله ما وکله پیغمبر معنی ورته وی پیغمبر ته نبی علی السلام ته ډیر حلم والے عزت منی صلی رحمه والے خو ما هذه ففي النفس منها حتى الان شيء دې خبره بارک مې وسم داسې تردد غونته ده لا خو پوره نه مسلمان شوی کان دا ستا نبوت منل که تربور دی کان الله توحید خو منم خو ستا دی نبوت کې اوسم تردد نو پدې کې عباس وته وای حق اسلم رکن شي اسلام راوړه واشهد الله الا الا الله ان محمد رسول الله قبل ان تضرب عنك سټ دیوالی کیږي اسلام راوړ بس به کلمه وې بهرحال بیا عباس رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وی رسول الله دا ابو سفیان سردار ده کنه ملک ده او ان ابا سفیان رجل يحب الفخر نفجلو شه سردار د غټ سړی د غټ خلک اسی عزت غواړي نو د لسرګي عزت غونته ورکول غواړي چې د لګ متاثر شي نبی علیہ السلام ویخا بس نبی علیہ السلام کو مکو وی وی من دخل دار ابي سفيان فهو امن سبالک ورزو او سوق د ابو سفيان کور ته دن شو بس د په امن د عزت ولا ور او دویم من دخل مسجد الحرام فهو امن مسجد حرام ته نه وت پامن ومن اغلق عليه بابا فهو امن چا چې ځان بس دروازه بند کړه جنگ من مقابله تر نو وت نو دا سړیم په امن دی دینه بعد نبی علیہ السلام سبا بیا د دغه زینا مکی طرف ته داخليدل شروع شو ابو سفیان امزان سره روان ک واپس بیا مکی ته نه نوته له سه حالات ان شاء الله بیا وی وقول قولی